التي يجب تقديمها تقديمها لتوقف المسائل عليها وفيها فصول ثلاثة أما المقدمة ففي المبادئ دلته أما راغلی دی او اتو قسمه ته اسمي غیر متمکن که یو اسم راځي چې په شپاړه کې دی او کفه ازو او فعل کې چې د صرف فعل مضارع او هغه فعل مضارع چې د ټول نتیجې دي یا دا موربي چې اقیم شخص انداز چې خلاف کې خفيفانه خالي وي دا فعل مضارع کې دا خبره ده دا نهي والا ټول صيغې دي دا مورب دي لا نهي په داخل سره او دا ځکه والا قوم څه دي مورب دي دا ټول صيغې دا ټول په فعل مضارع کې شامل دي لا نافيه په داخل سره لم لازمه په داخل سره لا ناسبه په ور باندې داخل سره دا ټول دا ټول صيغې دي مورب انور ماضي او امر حاضر د دې په څیر کې شپاړس قسمه اسمو متمثل دی دا په دې شپاړس قسمونو کې د اتو قسمونو اعراب دی دا بل حرکت دی او د اتو قسمونو اعراب دی دا څه دی بل حرکت کوم اتو قسمونه اعراب بل حرکت دی مفرد مصرف دی جاری مجرای دی جمع مکسره جمع مؤنث طالب غیر منصرف غیر جمع مذکر سالم اضافت یاد متکلم تصویر بیا دا خبره ده چې مونږ وایي دا اسم مرفوع دی منصوب دی مجرور دی رفع دا معنا نه دي کما برات رفع دا معنا نه چې خامخا چې براتي کما برات بلکې رفع کې دا دا په څو سيزونو سره راځي درې سيزونو سره رفع کله په ضمیر سره کله په واو سره کله په تا سره لکه جاء ان زيتون کې رفع په ضمیر سره جاءني ابو شکر په قوو سره او جاءني رجلان کده طرف په تا سره نه نه څه په سلور سره کله په پخې سره کله په کثرې سره کله په الک سره کله په رأيت زيدا نس په پخې سره ده او رأيت مسلماتين په دانه په تا سره او رأيت اباقا یو بل حرکت یو بل په زمي او فقې او تکې سره اعراب دې ته اعراب الحرکت وایي واو الف یا سره اعراب دې ته اعراب څه وایي دا اسماء معرفو دا اتو قسمونه اعراب بالحرکت دی او دا اتو قسمونه اعراب بالحرکت کومه اتو اول مفرد منصرف مفرد دا معنی چې تسنیع او منصرف دا معنی چې غیر منصرف صحیح دا معنی چې لا کلمه کې حرفي شرط مثال به څنګه لکه جاء الزيدون رأيت زيدا مررت بزيدين ويم د جار مجرای شي جار مجرای دې دي ټول کې سلام کلمه کې حرف علت وي او ما قبل حرف نتیجه وي ساکن لکه دغه وخت لکه جاء من تلون او رأيت تلون مررت بتلون تلون جمع مكسرة جمع لکه جاءني رجال رأيت رجالا مررت برجال څلورم جمع مؤنث کلمه دا غي اعراب دا د رفع په سمي سره او دا اته اسماء معربه او اعرابي څه دی الحرف دی یعنی په هو الف یا سره مراد باقي کې اول نمبر اسماء سته مکبره دي اعراب کې رفع په واو سره دی لکه څنګه وای دا ان ابوک نص په فالج سره دی ایتو اباک او جری په تاسو سره دی یا سره مراد تو جمع مذکر سالم ای او اضافه چې تاسو کوي دا غي اعراب ده رفع په تقدیر د و سره ده او نصب او جری په تاسو سره ده یا ما کوم جاء اني ويا دا مسلمون او کله و بیا سره بدل تبرات مسلميه ارايت مسلميه ارتو بي معنی دا معنی چې باغی باندې تلفظ او تکلم نه کوي نو دې کې عامل لفظي دی کوم عامل معنوي دا عامل لفظي عامل معنوي عامل معنوي څه چیز دی یو په مقتدا کې ابتدایت دی او بل دا چې کولواله د نواسیف او دا المقدمه اوسه مبتدا ده او څه عامل معنوي لګیدل دی چې څه ورکړه ده متجدي څه غواړي لکه دا دا مبتدا ده او متسمینه معنا د شخص لري دا او فل مبیر مباد کې دا په بیتي سره کیږي جزایه واقع اوس دا وګوره ورپسې څه راغله ده تی راغله دې اسم د فعل د حرف دا حرف مورب دې کدا مبني دی عامل دې که غیر عامل دا د حروف عاملو نه دی دا به موږ رسته نه هم چې عوامل ذات د عامل اسماء دې قسمه دي عوامل لفظیه اسماء عامله افعال عامله او حروف عامله نو دې عامل کې خپل مقصود ته هذا باب الحال لا يجد يجيب راغله يا باندې زمه ده علامه مقاربه چې زمه بیا په باب الحال راځي نو دلته بل نه راغلی زمونږ وایي چې کثر ته قران پاک نه و دا وخت د لغاتو کتابونه کوو او اته موږ د دې څه کوو ما تر او تاسو واجبہ ما تر او تاسو هغه سره د څه لیکلي واجبہ یتي په د پاک ضربه نظریونه راځي ها نو تقدیمها او دا تقدیم اسم د فعل له حرف ته نو یجب فعل او تقدیمها شي چې درکا تقدیم اسم د علامت اسم څه دي اضافه او بیا دا تقدیم دا تقسیم ها دا ها واقع دا ها اسم د فعل حرف دی علامت چې د کوتي د مضاف الیه واقع شوی او بل دا چې سمایر چې کی سوسی کې دی لکه یا دا زميز ده کنه زميز خپل کور کې څو قسمه ده دې وجنه دا مختص اعراب مختص منصرف څه نه رب ته جامع سره د فتح سره جری کو دا توقف ده که توقف ده دا ولې ولې مجرور ده یا دا المسائل ده که مسائل ده مسائل اسم ده فعل ده حرف دا مجرور د جار واقع دي جار سره مجرور سره په لغه متعلق سره یجب پوری علیها دا جار مجرور متعلق تر توقف مصدر پوری یا دا یجب فعل سره د فاعل او سره د خپل متعلق نه الا د موصوف واقع دي چې التي دا موصوف سره سلیګه د صفات واقع دي د تا لپاره موصوف لپاره چې المبادی ده موصوف سره صفات دا مجرور د جار واقع دي چې نه کیدا جار سره مجرور نه دا ظرف مستقر دا متعلق دي چې ثبت یا ثابتون پوری دا ثبت په سره فاعل سره د متعلق نه هي خبر واقع کیږي چې دا فرا او د متضمن معنا د تعالی راګرځي نه جزا لري دا المقدمه متضمن معنا د شرط لري ده او د قائم مقام د جزا واقع اما المقدمه ففي المبادئ هر مقدمه دا دا په بیان د ساکه د لکه مبادئ مقدمه مصنف علی د عامه تفصیله د مخکې دا خبره وکړه چې دا کتاب چې د مشتمل د پیوی مقدمه او قدری او اقسام باندې نو اوس تفصیل دغه بیانې چې مقدمه چې دا په بیان د ساکه دا نو مقدمه یا د صيغه د اسم فاعل دا یا د صيغه د کار نه د اسم مفعول دا نو هغه لخصه تقسیم دی یو به مقدمه الجيش بل په مېمنه الجيش نه سره الجيش مؤخره الجيش او خلف الجيش دا مقدمه الجيش ودا او دا به د لخر په مخ اطلاق او د دې لپاره چې انتظام په مصالح د لخر کې لار کې رکاوټ نه یا چې دا مستلخر رسیدي او دا غي د پاره څه تیارې انتظام نو دا مقدمه د دې په دې لپاره ده نو تر کوم دا مقدمه د تذکر کیږي د دې لپاره چې د مقاصد نه مخکې ذکر کیږي د دې لپاره چې د طالب شروع او مقاصد کې علاوه د تفصیلاتي په طریقې د بصارف او سروي او ځکه د مقاصد یو مختصره خلاصه د دې په ذهن کې ناس کوي نو د دې وجنه د هر کتاب کې د مقدمه د مقاصد نه مخکې څه ذکر کیږي الکه یو مقدمه ذکر دا مقدمات دوه قسمه ده یو مقدمه العلم ده او بل مقدمه الكتاب ده یو مقدمه العلم ده او بل مقدمه الكتاب ده مقدمه العلم دې ویل کیږي ما يتوقف عليه الشروع في العلم چې باغې باندې شروع په علم کې کوي او کوم چې باندې چې شروع په علم موقوف وي دې ته ویل کېږي مقدمه العلم شروع په علم په څه باندې موقوف ده په تعریف باندې په موضوع باندې او په غرض باندې ځکه موږ به تعریفونه په څنګه چې طلب ته مسلمان مطلق موضوع نه پېژندل شي فرق برانه شي په مابین علم مشروطي غیر مشروطي کې غرض نه پېژندل شي سعی او کوشش تاسو او یو مقدمه الكتاب دا مقدمه الكتاب چا کول کېږي طائفه من الكلام قدمت امام المقصود لارتباطها به ونفعها به دا یو طائفه د کلام نه قدمت امام المقصود دې مقصود نه دا مخکې ذکر کېږي ځکه چې د دې د مقصود سره تعلق دی او مقصود ته دا فائدہ ورکړي نو دې وجنه دا د مقصود نه مخکې ذکر کیږي نو مقدمات وخت څه څه دلته دا مقدمات راغلي دا دا په بیان د تعریف او د موضوع او د غرض کې ده تعریف بیانې د علم نحو موضوع د علم نحو بیانې او غرض د بیانې د علم نحو دا یو مقدمه کوي کدا صيغه د فاعل چې په دې باندې نو دې باندې یو سوال واردېږي چې صيغه د فعل خدا معنا مقدمه په معنا د مخکې کول دي او سره ویل کې څوک مخکې کوي نو سوال دا واردېږي چې دا مقدمه خو مخکې کول دي نه ده بلکې مقدمه خو په خپل باندې څه ده مخکې کول شي نو جواب دا دی چې مقدمه مخکې کول دي ده طالب تر مخکې کول دي ده هغه سره چې عالم د مقدمه باندې هغه مخکې کوي او جاهل عن المقدمه باندې یعنی دا معنا یو سړی مقدمه ویل دا او بیا مقصد کې شروع کوي او پر طالب چې مقدمه نه دا ویل او ډایرک مقصد کې څه کوي نو تقع عالم بها لرا او فهم د مسائل کې د مخکې کوي په هغه څه باندې چې د دې څه کوي جاهل وي نو عالم به حال را مخکې کوي په څه باندې جاهل به حال را ته معنا دی اما المقدمه هر څه د مقدمه کې دا په فل مبادی دا په بیان د څه کې دا مبادی کې دا دې باندې اعتراض واري دي چې دا مقدمه د مبادیو نه عبارت دی او مبادی عبارت ده څه مقدمین نو دلته ما بعد کې خو د ما قبل لپاره څه شي ویل کا ضرب دا مقدمه مضروب شو او مبادی څه شي سو ضرب شو او مبادی هم څه ته ویل کیږي لکه مقدمه ته ویل کیږي نو دا به چې المقدمه تو فل مقدمه په څه کې دا لکه مقدمه کې د نظرکت د شی به څه راځي د نفسي برات او ظرفیت د شی لنفسي ته جایز نو جواب دا دی چې موږ وایو چې دا المقدر مطلوب توفیل مبادی کې د دې څیګ دا د فاطمه مبادی نه یو څه مراد دی او د تغییر لپاره موږ د دې کو چې د مقدمین الفاظ اخلو او د مبادی نه چې اخلو معنی اخلو د څه معنی وتی المقدمه د الفاظ دي فی المبات ای فی بیان المعنی دا په بیان د چا کې دی راته معنی په دې الفاظ باندې هغه معنی او مقصد چې کېږي بیان کې د تغیر اعتباري ده دا په مبادی کې ده الله په هغه مبادی یجب تقدیمها چې واجب دی تقدیم د دې مبادی ولی واجب دی لتوقف مسائل عليها د دې وجنه چې دا مسائل چې دا موقوفه دي عليها په دې مبادی باندې او فيها فصول ثلاثه او په دې مقدمه کې درې فصلونه دي اول تعریف د کې دی اول فصل په تعریف او موضوع غرض کې دی دویم فصل په تقسیم د کلمې کې دی او دریم فصل په تعریف د څه کې دی کلام او تقسیم د څه کې دی لکه کلام کې دی اول تر تعریف کې دا فصل په معنا د قطع سر راځي او دا د دې د سر راځي چې دا خبره د ټول کوي چې مخکې به ختم شو او چې د کوفي نو پاتې او دا بس مبني د تشکیل سره او یا دا د کلام مرفوع دی او خبر د مبتدا مرفوع د پر هاذا فصل د چې دی یا هاذا فصل الاول دا فصل اول دی نو تعریف تر تکي چې اول تعریف د نحوی کوي نحو تاسو ویل کیږي ما د ټول چې نحو په لغت کې په مختلفو معنا او څکان کراغلي نحو په معنا د خط سره راغلي نحو په معنا د جانب سره راغلي نحو په معنا د میلان سره راغلي نحو په معنا د دغه سره صيانت او حفاظت سره نه هو په معنا د الکه تغییر او تصریف سره تغییر او تبديل سره راځي یا انحراف سره راځي او دارنګ په معنا د فصاحت او بلاغت سره راځي نو مختلفي معنا د نحو او اصطلاح کې نحو ساتل کېږي علم باصول يعرف بها يعرف بها احوال اواخر الكلمه الثلاثه ثلاث من حيث الاعراب والبناء دا علم د قواعد باندې چې په دې قواعد کو اساسي سره سره دا کوي چې په ځاندل چې په دې سره احوال او اواخر د سلیم ثلاثه سلیم ثلاثه نه مراد چې د اسم او چې د اسم او د فعل او د حرف اخر داګه فاصلینه حالت باندې څه کويږي د دې حیثیت څخه چې دا موربه ده کله چې دا موجوده او په دې کې څه اعراب او دارن کدا علم د په قواعد باندې یو رکو به هڅه کې ځانګړې شي په دې سره چې شي کیفیت او ترکیب بعضها مع بعض کیفیت د بعض کلماتو د بعض سره الکه د بعض کلماتو تعلق د بعض سره په کومي طریقې سره دی دغه شیان په دې علم نه کې ترکیب شي ځانګړې انه علم باصول دا اصول جمع د اصل دا اصل څخه مختلفه معنی سره دي دلته په معنا د قاعده سره ده نو اصل د علم د قواعد باندې یو رکو چې پیژندل شي یو رکو مراد نه چې ده ای ادراک د جزئیات معرفت نه اراد مراد ادراک د جزئیات ده چې پیژندل شي په دې سره احوال الاواخر الكلم الثلاثه احوال الاواخر د کلمه ثلاثه اسم او فعل او حرف د حیثیت د اعراب نه والبناء او د حیثیت د ثانه بناء نه بیا دا غي نرستا ضمیر راځي مدام په ترکیب کې چې واقع کیږي مضاف مضاف لري کړه کیفیت یو اسم دی ترکیب بل اسم دی بعضی درې اسم دی نو د درې اسمونو باندې او درې وړو باندې الکلام نه درې اسمونه او درې وړو باندې الکلام نه او په اخر کې ضمیر راځي نو هغه په ترکیب کې چې واقع کیږي مضاف مطلب څه کیفیت باندې او ترکیب دی او بعضو دی او دا درې اسماء راغلي دي او په یو باندې مال اسلام نشته او اخر کې څه راغله نه زمير راغله نو دا ترتیب کې څه واقع کی مضاف مضاف نه کی او نو دا په ځان دلته کې کې د ترکیب د بعضو کلماتو مع بعضی د بعضو اخر سره والغرض غرض څه دی غرض د علم نحو څه دی صيانه الذهن بچ کول د حفاظت ذهن دی عن الخطا الذي د خطا الذين في كلام العرب په كلام عربي کې چې دا ذهن د خطا نه بچي یعنی دا معنا چې سړی صحیح تلفظ وکړي او اعراب صحیح ادا کړي دغه مقصد او غرض چې دا دی لکه د دې علم نحو الکه تعظیم هم تاسو ویل کی دا ذهن په لغت کې په معنا د حدادت سره راځي ذهن په لغت کې په معنا د فهم سره راځي چې دې فهم او ادراک او اصطلاح کې تاسو ویل کی قوت تنتق قوت معده في جنان الانسان لري مقوه معده في جنان الانسان لادراک التصورات والتصديقات دا یو قوت دی الله انسان کی کړي چې دا دې د پاره کړي چې په هغه سره انسان ادراک او تصورات کوي او په دې سره انسان ادراک چا کوي تصديقات قوت معده في جنان الانسان لادراك التصورات والتصديقات اوس دې باندې یو سوال واردېږي چې ته وایې چې د علم نحو دې ته ویل کې غرض د علم نحو دا دی چې ذهن د خطای نه بچ کړي الکه ذهن کو الکه نه خطا کېږي بلکې خطای کله خوش کېږي الکه شبه کېږي چې دې باندې نو الکه زبه د خطای نه بچ کېږي ذهن خطا کېږي نه د په ذهن باندې په کلو نه کېږي نو جواب دا دی چې تلفظ اصل او په حقیقت کې دا ذهن دی تر انسان ذهن برابرې نو خبرې برابرې او که ذهن کوټ وړي نو دا خبرې به د تیسې ویل کا اصل کې خبر چې دا ذهن کوي انسان په ذهن کې یو مسله راځي او دې خبرې په اسانه کې دا خبرې تیسې ودرې کې ځکه په ذهن ګډوډ دی نو دې وته اصل کې حقیقت کې دا څه شي دی لکه ذهن خبره کوي او دا شبه چې دا دا د ذهن څه شي کوي لکه ترجمانی کې دا ترجمان ده نو حقیقي متکلم حقیقي ذهن دی دی وجنا الک دا و چې ځان ته ځین ان الخطا الذي في كلام العرب وموضوعه او موضوع دې علم نحو کې دا الكلمه والكلام كلمه وكلام ده كلمه وكلام دا موضوع د څه د علاقه علم نحو ده ولی کلمه او کلام موضوع د علم نحو ده ځکه چې په دې فن کې موضوع د هر شي هغه شی وي چې په هغه کې داغه د احوال او داغه د عوارض ذاتیو نه پاتې دي نو لیکن د دې احوال د کلمې او د کلام او د عوارض ذاتیو د کلمې او د کلام څخه کیږي دا چې په دې باندې مثلا دا بحث کیږي چې الکه دا کلمه چې دا اسم دی کدا په دې کدا هر څه او دا مرفوع ده کدا منصوب ده کدا مجرور ده چې احوال د کلمې نه تباس کیږي دې وزن موضوع دې کلمه او کلام یا دې باندې اعتراض باندې کې چې دا موضوع خو څه څه یو کلمه سو او بل څه شي او تعدد د موضوع دا مستلزم د تعدد د علوم لره چې موضوع متعدد شي نو دې دا مطلب چې علم هم څه دی متعدد دی نو فقط علم نحو قبل ادوع علمين وګرځي نه دا چې دا علمي واحد وګرځي نو جواب دا دی چې اصل کې خبره دا ده چې تعدد د موضوع تعدد علوم لره ګرځي الا چې الکه د دې ټول په منځ کې جهات مشترکه او جهات جامعه نه وي ګور مستقیل مستقیل شي او دلته د کلمې په منځ کې او د کلام موضوع په منځ کې الکه د دې چې الکه جهات جامعه او جهات مشترکه څخه چې ګور اقسام د الکه موضوع وړه اقسام څه ده لکه لفظ موجود دی په دې وجنه د دې کومنت کې تعدد لفظي څخه د تعدد معنوي نشته د لهدا د دې وجنه ما جهت مشترکه د دې ډول کومنت کې تا د دې وجنه د دې تعدد موضوع مستقیم تعدد علم نه راځي فصل هذا فصل ثاني دا دویم فصل دی الکلمه لفظ وجه على معنى مفرد وهي منحصره في ثلاثه اقسام کلمه تاسو ویل کیږي لفظ وجا هغه لفظ چې واجب وکړ دی لمانا د پاره د معنا دا چې معنا مفرد چې دا معنا چې دا مفرد ده وهي منحصره في ثلاثه اقسام او دا کلمه چې دا منحصره ده پتا کې درې قسمونه کې اسم و فعل و حرف یو قسم دا چې اسم دی او بل قسم فعل دی او بل قسم چې دا لکه نو الک دا کلمه اسم مستقی دی که غیر مستقی دی او دا جنس دی او که دا جمع ده او الف لام په دې الف کلمتو کې کوم الف لام د تا مخکې موږ ویلي جمهور وایي چې دا کلمه څه ده دا اسمي دا دا اسم غیر مستقیل اسم دا اسم غیر مستقیل د ثانه مستق نه ده ولیک مدار د اشتقاق په تکلفاتو بعیده وبنه او چې په دې باندې استقاق دي چې د استقاق تعریف فراغ لار وخت په دې طریقې تر کړی ان تجد بین اللفظین مناسبه لفظیه و معنویه چې د مشتق او د مشتق منه په منځ کې به هم مناسبت لفظي وي او هم به مناسبت تشوي معنوي لکه موږ چې ضربه د ضربن نه مستقله ده نو د ضربه او د ضربن په منځ کې هم مناسبت لفظي او هم مناسبت تشوي لفظي څه مناسبت ده وا تری به په ضربه کې دي او وا تری به په څه کې دي ضربن کې او ضربه کې وهل دي او ضربن کې څه دی لکه مناسبت لفظي هم تا او مناسبت معنی وستا اوس کدا موږ وایو دا کلمه مستقله ده څنګه به مستقله مدکل هند به مستقله ثانا نو الک کلم جرح او زخم ته ویل کیږي کلمه لفظ او انواع معنا مفردین ته ویل کیږي نو لفظي مناسبت خوستا او معنوي مناسبت نستا چې معنوي مناسبت نسته ده نو دی وسنه الک موږ وځي وي جمهور دا وایي چې دا کلمه مستقله براسها دا یو مستقله کلمه ده او دا د ثانه مستقشوي دا ته جمهور مسلک دی او بعضی وایي چې ما دا کلمه مستقده د شانه ده کلمون ته مستقده مستوال په واردې کې اتفاق وعلى راځي چې د مستق او د مستقیم هو په منځ کې هم لفظا مناسبت یو هم دلته خو لفظا مناسبت څه معنی نه ځکه کلم جرح ته ویل کیږي او کلمه لفظي موضوعه مفردین مطلوب په مېز کې مناسبت هغه لکه دلی دي مناسبت ثابت کړی دی وای ګوره مناسبت عام دی که په معنا مطابقي کې وي که په معنا تضمني کې وي او که په معنا رسل ته مناسبت په معنا التزامي کې شته هغه التزامي کې مناسبت کې دی وای د کلام د پاره هم اثر دی او د اثر د کلام سره هم لازم دی او د اثر د چا سره هم لازم دی یعنی سړی چې زخمی شي په سړي کې اثر راولي کنه سړی سمو کوږي ودل او یو بده خبره چې تاسو چې هغه سره باندې ماثر کوي هغه سره خپل څه ودل دي نو اثر د کلام سره هم لازم دی او اثر د چا سره د کلم سره هم لازم دی نو د څه چاته چې په معنا انتظامی کې سره چې څه ده مناسبت یا جمهور ورباندې راځي او بیا دې لا دا و چې ګوره اثر د دې کلام چې دا ډېر سخت دی د اثر د ثانه زخم نه لکه شاعر هم وایي چې دراحات السنان د هل قیام هغه زخمونه چې د توري نه پیدا شي هغه جوړیږي ولا یلقام ما جرح اللسان کوم زخم چې د ژبې نه پیدا شي هغه جوړیږي او سړی ته څو بده خبره وکړي ډېر خفه کیږي هغه زړه چې د ماته شي نو به رڼا غواړي تر خبره وکړي او چې سړی په زخم باندې زخمی شي بیا جوړ شي چې جوړ شي چې سړی صدا کوی چې سره دې زخمی شوی نو دی وجه نه نو دی وایي چې اثر خو د کلام د اثر د درک نه کیږي دی زیات دی نو جمهور ورته دا جواب کوي چې مناسبت ته ثابت کو معنا چې ګامي کې ثابت نو الکه معنا چې ګامي کې څه ده مطلوب او قابل د اعتبار ده نه معنی چې ځان قابل د اعتبار نه ده او بل خبره ده دا چې دا مناسبت ډیر ضعیفه ده تاسو په یو جز ثابت کړی ده چې هغه څه دی کلام دی او د کلام په یو جز کې بیا ثابت کړی ده چې کلامي صحیح ده نو دې وجه نه دا مناسبت ډیر ضعیف ورکی کړي نو راځي دا چې دا کلمه مستقله ده د ثانه مستقه او بل دا چې دا حدیث ته کړه جمع ده نو موږ ویل چې جمهور وایي دا حدیث او بعض روحات چې دا چې ده جمع ده کدین چې څه ده کدم چې څه ده چې دین چې نو دا مطلب دی چې اسلام په فلدم کې یو په دې باندې یو څو تبم کلمه ویل چې دې تبم کلمه او جمع دا معنی چې په دې باندې به اسلام کیږي او په کم باندې به نو جمهور دا وایي چې دا جنس دی او بعض محاکم چې دا څه دی جمع ده څه دلیل دی یو خدا وایي چې دا تمیز د عدد او صد پاتې کیږي کلمه تمیز د څه واقع کیږي او تمیز د عدد او صد مفرد منصوب خبره ټکی په مفردواله کې ده نو تمیز عدد او صد مفرد لیکل نو کدا جنس دی کنه نو جنس اطلاق په مفرد هم کیږي په جمع باندې کچا کدا جنس نه وای نو بیا دې تمیز عدد او صد دویم دا دی چې تصدیق دي د غرض ها ولیم راځي نو دې دې او چې کتاب ولیم راځي کدا چې کتی شی واجب وای نو دا کلمه به یو د خپل مفرد تکړه او بیا به د مفرد شی راتله ځکه تفسیر او تفسیر د ځان لا شاع الى اصلها یو چې تفسیر کې راو باسي یې تفسیر او باسي ادا خپل شی اصل کتی شی کوي راځي چې کتی باسي اوس مثال په تور مونږ ویلو ها رجال جمع ده د رجال چې ته تصویر جوړې نو د رجال نه ډایرک تصویر نه جوړي دا به یو ځل خپل اصل ته او د اصل کې څه لکه مفرد ده کنه هغه ته د ټول رجل دا به د رجل تصویر تصویر او باسي چې نو د دې کلمې تصویر داري راځي فلان راځي نو پته ولا کېدل چې دا کوم نه ده کدا کوم وای خو یو ځل په موږ باندې خطه په یو به څه راغلی اپ د دې تصویر او څه وای او درېمه خبره دا ده چې دا الیه یصعد القلم الطيب کلم موصوف دی او طیب څه څه دی دا کلم جمع او بیا طیب مفرد نو فکر بس څه فکرو طیبات فکرو نو دی وجنا الکا جمهور دا خبره کوي چې دا جمع دا د جنس دا جنس ته جمع استعمال د دې کیږي په دریو او د دریو نه په بره کې کیږي او په کم کې د دې استعمال نه کیږي نو د دې وجه نه دا جمع دا او دا جنس نه دی جواب دا ورته څه ویلې دې دلیل نه چې دا اصل کې دا استعمال کیږي په دریو یا په دغه کې دا د وجه د وجه نه نه ده واجی د دې لپاره نه ده وجه کړی چې دا په پوتیو کې یا په کثیاتو کې استعمال واجی خود قلیل او د کثیر ټول لپاره وجه کړی په استعمال محاوره کې چې څلور شي چې تفریح کې استعمالي کې په څنګه کې نو دا عارض د استعمال د وجه راغلی دی او دې استعمال ته اعتبار بل درېمه خبره په دې کې دا وا چې الکلمتو کې د الاسلام کوم الاسلام الاسلام کوم الاسلام دی موږ الاسلام اول تاریخ وکړو الاسلام په لغت کې کلمه التویل کې دي کلمه التویل او په اصطلاح کې چاته کلمه تحل بها کلمه اخرى دا هغه کلمه ده چې په دې سره کې کولای شي چې بل کلمه په دې سره کې او بیا الاسلام د قسمه ده یو الاسلام اسمه ده بل الاسلامي الاسلام اسمه ده چې کې د داخلي کې په اسم فاعل او په لك الضارب او المضروب دې ته الاسلام اسمه ویل کېږي اول ورته الاسلام اسمه ځکه چې دا کوم ازاربو کې په معنا د مذکر کې په معنا د الذي سره ده او په ازاربتون کې دا په معنا د چا سره ده او الذي والتي دواړه څه شي دي اسماء نو د دې وجه نه دي طالب اسلام الاسلام شوی کیږي بل الاسلام حرفي ده الاسلام حرفي کې تل کیږي چې د دې علاوه څومره الاسلامونه دي هغه چې د اسلامي بیا حرفي وخت یو زائد ده د عوضي په قسمه ده یو لازم او بل غیر لازم غیر عوضي په قسمه ده غیر عوضي لازم او غیر عوضي غیر عوضي لازم دا معنا چې عوضي نه او لازم دی د دې مثال به څنګه لکه الله واخلا دا الله کې الکلام کې دا عوضي دی عوضي ولې دی او دویم قسم تعریف لامی عوضی غیر لازم عوضی لکه یا ناس دا اسلام عوضی دی ولی دا یا ناس کې دا فصل کې کې شي ناس همزم پر اسلام سره بدل شو او دې په دې باندې نو څه کوي یا ناس کې دا هغه ولا قاعده ده حروف شمسيه وحروف قمريه ولا کنه نو دا یا نه سوتي دا اسلام څخه عوضی ده چې په دې عوض راغله ده ځکه دا هم زه طالبان خو دا چې دې مو څه کیږي چې نو کې څه پښتنه کې څه یو کار کې څه نو نور ضرورت نه هغه خوب نه سره کیږي ځکه شان عوض او غیر لازم هم دی ولې ځکه دا تعریف دی په یا هر کې دا سره الاسلام ته ضرورت نشته علم په دینه نو دی ودینه د غیر عوض دی او بیا الاسلام غیر زائدم په څو قسمه ده څلور قسمه ده کوم کوم عادي استغراقي عادي خارجي عادي وجد حسن لاله یا خو ماهیت او حقیقت شي ته اشاره کوي یعنی معلوم ها یعنی معلوم خارج څنګه هغه څنګه پنځه تا ترجمه کوله فارسی کې ده کنه کریما ابو بخشا پر حال ما یاسم اسوری کمندی هوا ترجمه کوله کریما یعنی کریما ابو بخشا یعنی ابو بخشا پر حال ما یعنی پر حال ما په افراد ته یا په ټول افراد ته یا په بعضو افراد ته په ټول ته سو استغراقي په بعضو ته دا بیا په خارج کې معلومي یا په بعض خارج کې معلومه دا معلومه نه دي مثال د الکلام جنسي لکه الرجل خير من المرأه سړی د خزینه څخه بهتر دی دا مطلب نه دی چې علاقه یعنی دې دا معنی چې جنسي سړی چې د ماهیت خط ته چې دا افراد نه ولې افراد چې ټول څه دي چې په دې باندې تاسو د ټول هغه د بورډ ټاپ کړل کنه دا ټول دغه نه به تر دې لکانو نو بلکې دا دی چې بعض ماجیت او حقیقت ته څه دي دا به سره د لسانه او الف لام استغراقي مثال لك ان الانسان لفي خسر الانسان کې د الف لام څه نه دی استغراقي دی څه معنا هر فرد د افراد د انسان د پکې کې دی دا په نقصان او دا په تاوان کې دی او الف لام عاد خارجي لك فاسا فرعون الرسول فرعون نا فرمانی کو د رسول نو جنسي خو نه کې د ځکه د ماهیت د رسول به دا ترجمه چې د ماهیت رسول نا فرمانی او د ماهیت نا فرمانی او که استغراقي سره باندې له ټول پیغمبرانو څخه وکړه او د په وخت هغه ټول پیغمبرانو نو ناګر کوم اجازه کی اراده کوله چې یو پیغمبر نه فرمانی د ټول ده نو دلته یو معلوم پیغمبر ته په خارج کې اشاره ده معلوم څوک ده او الف لام نه حدیث دي چې ویل کیږي چې هغه کې اشاره ساته شي ها یو فرق څه وی یا غفر غیر معبود د خارج کې خارج کې معلومه لکه یې اخاف ان یاکله الذئب یو فرق په کې اشاره ده لیکن هغه فرق په خارج کې معبود او معلومه او دلته کوم الف لام ده کوي چې الف لام اسمي ده امن ته کې ځکه هغه په کتاب باندې اخلي کې فاعل او دا کلمه خو نه شي فاعل نه او کالف لام چې ورته وایي ها ارتو ورته ځکه نه چې یا به زائد یا با زائد شي او مبتدا به شي شي نکره شي او که غیر زائد یا به جنسی یا به استقاقی یا به علی خارجی یا به موږ وایو چې تجنسی ځکه نه چې کېږي چې تجنس کې عموم د الکلمه کې کار غلې تا کې څه دی نو عموم خصوص کې منافات ده استغراق کې عموم د تا کې خصوص ده عهد خارجي څه کنه کوي چې تا خارج کې کومه معلومه کلمه نشته ده او عهد دې نه څه کنه کوي چې ده ا دغه ده نکارت مبتدا ده چې راځي دا په قوت سره کې راکې ده جواب دا دی موږ چې الک الف لام یا جنسی ده یا استغراقی ده او کته دا وای چې تا د وحدت لپاره دا موږ حضور وحدت په څلور قسمه ده